او اے پیغمبره دوی ته وایه چې تاسو عمل کوئ الله پاک او دغه پیغمبر او مؤمنان ټول به وګوري چې تاسو کړه وړه او څه دي بیا به تاسو دغه ذات لوري ته ور وګرځول شئ چې په پټو او ښکارو هر څه باندې پوهیږي او هغه به تاسو ته دروخي چې تاسو څه کوئ ځینې نور خلق دي چې هغوی په دې غرض یو مسجد ودان کړ چې د حق بلنې ته تاوان ورسوي او د خدای پاک د بندګۍ کولو په ځای کفر غوره کړي او په مؤمنانو کې تفرقه واچوي او دا په ظاهره عبادت ځای دغه چا لپاره ساروځای جوړ کړي چې د دینه مخکې د خدای جل جلاله او دغه د پیغمبر په خلاف په جګړه لاس پورې کړی دی هغوی ارومرو په لوړو کولو سره به وایي چې موږ خو له نیکۍ پرته د کوم بل شي اراده نه درلوده خو الله پاک شاهد دی چې هغوی بیخي درواغجن دي لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين ته هیڅ کله په دغه ودانۍ کې مودريګه کوم مسجد چې د لومړی ورځې نه د تقوا پر بنسټ ودان شوی وو هغه د دې خو ورده چې ته په هغه کې د عبادت لپاره ودرېږي فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين نستاسي څه ګمان ده چې غوره انسان هغه ده چې هغه د خپل ودانۍ بنسټ د خدای جل جلاله په ویره او دغه درزا په غوښتنه یې کوي یا هغه چې خپل ودانۍ دیو کمر په کاواکه لغم خړلې غاړه باندې ودرولې دي دا ودانۍ چې هغوی جوړه کړې ده تل به د هغو په زړونو کې د بې باورۍ جرړه وګرځي چې د هغې د ویستلو اوس کومه لاره چاره نشته پرته له دې نه چې دا غو زړونه ټوټه ټوټه شي الله پاک دې خبر او د حکمت خاوند دی هغوی د الله پاک په لار کې جنگيږي نو وژني او وژل کیږي لا غو سره د جنت وعده د الله پاک په ذمہ باندې یو کلکه پخه وعده ده په تورات او په انجیل او قران کې او څوک دي چې له الله نه زیات د خپل ژبې پوره کوونکی وي دغه بندګي پر ځای راوړونکي دغه سبا ستاینه ویونکي دغه په خاطر په ځمکه کې ګرځېدونکي راګرځېدونکي دغه په وړاندې رکوع او سجده کوونکي په نیکۍ حکم کوونکي له بدۍ نه منع کوونکي دا الله پاک د حدودو ساتونکي هغه مؤمنان هم دغه شان چې د الله پاک سره دراکړي ورته دا معامله سر تر سوي او ای پیغمبره دغه مؤمنانو ته زیری ورکړه ما كان للنبي والذين آمنوا أن تغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم دا پیغمبر او هغو کسانو سره چې ایمان راوړی دی نه ښایي چې د مشرکانو لپاره د بخښنې دعاوې وکړي اگر که هغه د دوی خپلوان هم وي د الله پاک دا کن لار نه ده چې خلق له هدایت ورکولو نه وروسته بیرته په گمراهۍ کې اخته کړي تر څو پورې چې هغه ته په داګه څرګند ونه شي چې هغه باید کومو شیانو ته ځان وګوري په حقیقت کې الله پاک د هر شي علم لري او دا هم واقع ده چې د آسمانونو او ځمکې سلطنت د هغه الله په لاس کې دی مرګ او ژوند د هغه په واک کې دي او ستاسو هیڅ داسې ملاتړ او مرستندوی نشته چې تاسو د هغه نه وزغورل شئ الله پاک پیغمبر او هغو مهاجرینو او انصارو ته بسنه وکړه چې هغوی په ډیر تنګ وخت کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ملګرتیا وکړه که څه هم چې لا هغو څخه د ویلو زونه کوګوالي خواته مایل شوي وو خو کله چې هغوی د دې انحراف پیروي ونه کړه بلکې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګرتیا یې وکړه نو الله پاک هغوی معاف کړل او هغه درې تنه هم معاف کړل چې دا غوی معامله ځنډول شوې وه کله چې ځمکه د خپل ټولې پراختیا سره سره پر هغوی تنګه شوه او دا غوی خپل ځانونه هم پر هغو باندې پیټی شول او هغوی دا وګڼله چې د الله پاک ته د ژغورل کېدو لپاره د پناه کوم بل ځای په خپله د الله پاک د رحمت له لمنې څخه پرته نشته اے مومنانو لا الله فاق نو ویریږي او درشتینو خلقو ملګری شي ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه او لاغه نه په بې پروايي سره د خپل خپل ځانونو په فکر کې شوی وای ځکه چې دا چې به هیڅ کله نه وی چې هغه د الله پاک په لار کې د لوګي تندې او بدني تکلیف کا کړهو وګالي او د حق د منکرانو چې کومه لار بدایي چې هغه پرې کوم ګام واخلي او له کوم دښمن سره چې د حق سره دښمنی وي څه غچ واخلي او دغه په بدل کې هغه ته یو نیک عمل ونه لیکل شي دا باوري ده چې د الله پاک وړاندې د نیکانو د خدمت حق نه ضایع کیږي په هم دې توګه دا به هم هیڅ کله نه وي چې د خدای جل جلاله په لار کې هغوی څه لږ ډیر لګښت کوي او د جهاد په مندو ترلو کې هغوی کوم ناو وهي او دا غو په حق کې هغه ونه لیکل شي تر څو چې الله پاک دا غو د دې غره کړنچاري مکافات هغه ته ورکړي او دا څه ضروری نه و چې مؤمنان ټول د مخې وتلی وای چې ولې ونه شو چې دا غوی د نفوسو له هرې برخې ده یو څه کسان وتلی وای او د دیني پوهې له تحصیل نه وروسته بیرته راستانه شوي او د خپل کلي اوسیدونکي خبردار کړي وای ترڅو هغوی له غیر اسلامي چار چلند ډډه کړې وای ووایي د تاس نه د چا په ایمان کې په ده سره زیاتوالی راغلی د دې ځواب دا دی کومو کسانو چې ایمان راوړی دی د هغو په ایمان کې خو په واقع کې د هر نازلېدونکي صورت زیاتوالی راوستی دی او هغوی پرې خوشحاله دي صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون کله چې کوم صورت نازلېږي نو دوی په سترګو سترګو کې یو له بل سره غږېږي چې چیرته څوک خو تاسو نه ویني بیا غلی روزي تختی الله پاک د دوی زړونه اړولې دي ځکه چې دوی ناپوه خلق دي چې په خپل الهام دا تاسو څخه دی په ځان کې تاسو لیدل پر هغه باندې ګران تمامېږي هغه ستاسو دی هرڅناک دی د مؤمنانو لپاره هغه خواخوږی او رسوان دی فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو او هغه د ستر عرش څښتن دی.